باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد ابن الوليد الى بني جزيمه فتح د مکه وشو د مکه د فتح پسې په دې بحرین کې یو قوم دی عبدالقیس وته وی د عبدالقیس یو کورنۍ د یو شاخ بنی جزیمه هغوی روانې شروع کړ چې روانې شروع کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ډله د مجاهدینو تیار کړه او د هغې مشر حضرت خالد ابن ولید کو د خلکو پسې ولیږه نو وی با بو باس نبی صلی الله علیه وسلم دا باب دی د لیګلو د پیغمبر علیه السلام چاله خالد ابن الولید دی نقل کوي د خپل پلار حضرت عبدالله نه قال عبدالله وی بعث النبی صلی الله علیه وسلم اولیګ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خالد ابن الولید حضرت خالد حضرت خالد اولیګ چاته اولیګ الی بنی جزیمه بنی جزیمه قبیله ته چې منډه دوی له دعوت د دین ورکه که ایمان یې راوړو فبها که نې قتل یې که چې دی لاړو هغه قوم ته دعوت ورکو فدعاهم نو حضرت خالد دعوت ورکا هغوی له راوی بلل هغوی الی الاسلام اسلام ته چې ای بنی جزیمه اسلام راوړی ایمان راوړی چې دا دعوت ورکو اوس عرب دي نو هر قوم داسې دی چې پښتانه د بل قوم پښتو نشي ویلی اوس د بنو د وزیرستان داسې پښتو ده چې د لنډي کوتل خلک یې نشي ویلی د هغوی نشي ویلی اوس دا عرب دي اوس دوی آمنا یا اسلمنا ټکې نشي ویلی اسلمنا یا آمنا ټکی ماوی نشي ویلی نو دوی خپل جبه کې لګیا دي فلم یحسنو نو دوی خیسته نشو ویلی ان یقولو چې دوی اسلمنا زړه کې خو دا و چې اسلمنا مونږ اسلام راوړی دی مونږ مسلمانان شو خو دا ټکی نشي ویلی فجعلو دا خلق شروع شو په خپل جبوي یقولون غوی بوي سبانا سبانا دا وی وی دا به د مکی خلکم وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دعوت د دین شروع کو د مکی خلکو سوي سبا زه لاړو دی صابی شو دی صابی شو صابی دی ته وی چې د یو دین نه وړي بل دین ته د یو مذهب نه وړي بل مذهب ته دی ته سوی صابی نو دی سوی سبعنا سبعنا منګه وړي دو د یو دین نه بل دین ته منګه وړي دو د یو دین نه بل دین ته دا مطلب یو اوس د دې مطلب خدا دی چې موږ را ووړېدو د پلار او د نیکه د دین نه اسلام ته خو ظاهر کې خو اسلام ټکی نشته که نه سبعنا سبعنا موږ را ووړېدو د یو دین نه بل دین ته موږ را ووړېدو د یو دین نه بل دین ته بخت الله رسول الله وته سویلو وی لاړ شي او جنگ وسره وکي تر دې پورې چې هغه اسلام وروړي چې اسلام یې وروړه بیا مو وه اوس حضرت خالد ورته وی اسلام وروړي دوی وی سبعنا سبعنا مطلب خو د دوی هم دا دی چې موږ اسلام وروړي خو دا ټکی دوی ویلی نشي نو دی وی سبعنا سبعنا نو سبعنا سبعنا دو مطلب دی یا دا دی چې د پلار د نیکه د دین نه راوړی دو اسلام ته یا دا دی د یو دین نه وړی دو بل دین ته ظاهر کې اسلام خوشتنه نو فجعل خالدون شروع شو خالد یقتلو چې قتلول دوی چې څوک به په ګوتو نه ورتلل هغه به قتلول او چې څوک به سلامي شو و یاسرو گرفتارول به بندیان کول به یقتلو هغوی به قتلول و یاسرو بندیان کول به خیر دا بندیان شو قیدیان دا قیدیان راواغشتل په مجاهدینو باندې تقسیم کړه چې لکه هر مجاهد به یو قیدی حفاظت کوي خاچونه تختی ودفع الى كل رجل او ورک هر یو سړی ته من زمنګ نه اسیره یو قیدی دا چې کم گرفتار شو بندیان په دې بندیانو کې یو یو بندي مجاهد ته ورکړه چې هلکه د دې به ته حفاظت کې خیر ورځو کې یو ورځ ده حتی تر دې پورې اذا کان یوم چې شو یو ورځ چې یو ورځ شو نو امر خالد امر وک حضرت خالد چې ار یو کس دی راپاسی او خپل قیدی دی قتل کی د خو ار یو کس له یو یو قیدی ورکړی او کنه بندي نو یو ورځ وای چې ار یو کس مجاهد دی را پاسی او دا خپل قیدی دی دغه کی قتل کی حتی تر دې پورې ځاکان یومون چې شو یو ورځ ورځو کې یو ورځ وه نو امر خالد امر وک حضرت خالد ان یقتل کل ان یقتل کل رجل چې قتل لکی هر سړی من نا زمنګنا سوک دی قتل کی اسیره خپل بندی هر سړی دی دغه کی عبد الله ابن عمر و یو قیدی ما تم را کړو وی ما خو ته وی چې والله که زه خپل قیدی قتل کم فقلت ما وتوي والله قسم په الله لا اقتل اسيري زب قتل نکم خپل قیدی اغوی وی چې سبا انا سبا انا خواران اسلم نه اسلم نه نشي ویلې او زه پښتانه دي تاسو په ورله املم په وکړه او ورته وایي چې اسلمو اسلمو اسلام راوړی اسلام راوړی نو هغه پښتو کې هغه پښتانه اسلم نه ویلی شي نو هغه وایي مونږ اسلام راوړی دی مونږ اسلام راوړی دی نو همدا کافي ده که نه نو ما وته وی چې زه خو خپل قیدی نه وجنم او نه زما ملګری به خپل قیدی قتل کی ولا یقتل رجل او نه به قتل کی یو سړی من اصحابی د ملګرو زمانه اسیره خپل قیدی حتی قدمنا علی النبی صلی الله علیه وسلم تر دې پورې چې مونږ رالو پیغمبر علیه السلام ته فذکرناه مونږ وته دا واقعه ذکر کړه له هغه ته چې دا قسم مونږ ورلو او هغه قوم ته مونږ دعوت د اسلام ورکو اوی سبعنا سبعنا وی مونږ وته وی سبعنا سبعنا مو وای اسلمنا اسلمنا وای غوی دا ټکه نشو ویلې خالد په ولګید او قتل کړ او سو کې قیدیان کړ او به وی چې د هر سړی د خپل قیدی دغه کې قتل کی رسول الله و یا خدایم په خیر کا یا خالد دا دې سکړی دی او وی مسلمانان شو ایمان راوړ او تا بیا دغه کړل قتل کړ او بیا دې گرفتار کړ او بیا غو اسلام راوړ دی بیا دې قتل کړ دا دې سو کړ پیغمبر علی السلام د دین ډیر سخت خپه شو فرفع النبی صلی الله علیه وسلم اوچت که پیغمبر علی صلوات و سلام یده خپل لاس تاسو ټولو کې یده دی حواله ورکړې د لاندې په تین نمبر کې چې یو نسخه کې ده یدیه اوچت کو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یدیه دواړه لاسونه دوه نسخې دي رفعه دا فعل لخه او النبی یې فاعل شو او یده یې مفعول شو فرفع النبی صلی الله علیه وسلم اوچت که چا اوچت که پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مفعول کې څه شی اوچت که یده لاس دا دواړه لاسونه داسې اوچت کړه الله ته او فقال وی وی اللهم انی یا الله زه یا الله زه ابرأ زه بیزاروالی کوم الیک تا ته مما صنع خالد د هغه کار نه چې کړی دی صانع خالد یاره وسان د چې دا کم کار کړی دی د دې نه زه دغه کوم براءت کوم بیزاروالی کوم ربه د داسې کار کړی دی چې د شریعت خلاف کړی دی انی ابرا او یقینا ز بیزار یم بیزاری کوم الیک تا ته مما د هغینا صنع خالد چې کړی دی حضرت خالد دا ټکی رسول الله اووی سوزل وی مرتين دو زله بیا یو روایتو کې دا سرازی چې اندازه یې ولګوله چې څو مړي شوي دي نو بیا یې مالی کثیر حضرت علی ته حواله کو رسول الله چې دا یوسه او دا غ قوم چې کم مړي شوي دي هغوی له خون بها ورکه چې دا په غلطیا کې د خالد نه دا مړي شوي دي نو بیا ورله د غوا د هر یو مړي دغه ول ورکړو بېله بېله خون بها یې ورکړه باب سریت عبد الله ابن حذافه سهمی وعلقمت ابن مجزز المدلجی دا یو بل سریه ده بل سریه دسته رسول الله لګلی و خبر راغی چې جده نه ده دا تاسو چې په کوزیږي چې دقه سي په جده کې دا خو د دریا په غاړه ده په دغه دریا په غاړه باندې دا حبش راغلی دی ولته کې ګرځي را ګرځي دا توریان چې کله رسول الله ته خبر راغی نو هغه ویرید چې خدای دې خیر وکړي چېرته په مسلمانانو باندې حمله ونه کړي نو رسول الله د درې سوه شاسوار تیار کړ درې سوه اسونو والا او د هغې مشر یې که حضرت علقمه ابن مجزز دی مشر که چې ته لاړ شه او دا مجاهدین بوزه او دغه خلک اوس غلوه وایي ښه چې څوک ځي هغوی له اجازه ده خو موږ یې ساریږو نو سم ملګری را روان شو مکه دغه ته مدینه منورې ته د دغه کسانو امیر مقرر کو عبد الله ابن حذافه عبدالله ابن حذافه دی امیر مقرر کو بخاری کې بل شان روایت ته خو یو بل کتاب دی ابن ماجه هغه کې بل شان روایت دی دا چې تاسو څنګه ویم داسې دی چې په لار تلل تلل یو ځای کې غرمه د ډوډۍ په انګولې په خیانډې منډې سو په خی اورې بل کړې دی عبدالله ابن حذافه داسې خوشتبه غوندې سړی و وی شاه به لرګي را په رغا غونډ کې زه خو ستاسو امیر یم که نه وی را لرګي را غونډ کې چې لرګي را غونډ کړه وی اور بل کې چې اور یې بل که وی اوس را غونډ شي وی زه ستاسو امیر یم که نه وی وی د امیر اطاعت واجب دی که نه دی وی او که نه مني بیا چې رالل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووی پیغمبر علیه السلام ورته قاعده بیانوي چې ګورې لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق د خپل امیر حکم منې خو ګورې په هغه کارونو کې چې جایز کارونه وي په ناجایز کارونو کې د امیر صاحب حکم هغه مه منې او دا خلک که دې ورته داخل شوی وي که نه نو د قیامته پورې به په دې کې پراته وي خو دا بخاری روایت بل شان دی ښا باب سریت عبد الله ابن حذافه السهمی دا باب دی د سریه دغه دسته د عبد الله ابن حذافه سهمی وعلقمه ابن مجزز مجزز او د علقمه ابن مجزز مدلجی که درته روایت به تاسو ته یادی که نی یاد اوس به درته را یاد شي مجزز مدلجي دا یو مشهور قافیه شناسو مشهور که ستاسو خیالو په مسجد نبوي کې زید ابن حارثه او اسامه دواړه ودو دا قدمونه ښکاره او مخونه پټو چې دا مجزز مدلجی راغی او دی قدمونو ته وکتل نو سوی وی بازها من باز دا قدمونه خو دسې معلومیږي لکه چې دا سره خپلو کې پلار او زوی وي دا بعضې د بعضو نه پیدا دي د عربو په دې قافیه شناس باندې ډېر لوی اعتماد به حضرت عائشه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی کور ته ډیر خوشاله او وی وی چې دقه سي مزج مزج مزج مدلجی هغه راغی او دا خبره وکړه او خوشاله پې زکو چې عرب و په دې تهمت لګو په اسامه چې اسامه د خپل پلار نه نه دی شوی ځکه چې حضرت زید ابن حارثه د سپینو او اسامه دا دغه تورو نو دی به وی دا شرط ده د مور خیانت کړی دی یا خدایم په خیر کې بچی یوازې پلار ته خو نسی دا خو د ام ایمن دغه وکنه مور خو ام ایمن و او ام ایمن چې دا غریبه خو توره وکنه نو مداغه توره زی بیا رنګ کې توروالیو نو دا باب دی د سریه د عبد الله ابن حذافه او د علقمه مجزز مدلجی وره یو سریه ده خو امیران ولا دو مقرر کړو ریاضه دا دوی زکه وی چې دا سریه چې رسول الله جزی هغه ته لګل جدی ته نو دلته دوه روایت دي امیر سوکو سوک وی عبد الله ابن حذافه سوک وی نه دا علقمه ابن مجززو ځکه دا دوه ذکر کړو یا داسې وکړه لکه د ابن ماجه روایت دی چې امیر دغه و القمه و خو القمه چې جادې ته ورسېد دشمن وتښتېد نو القمه اوې زه دلته یو څو شپې سارېږم چې دا خلک بیا رانشي بعضې ملګرو وی چې زمونږ خو کلي کې کارونه دي ځو نو دا کم کسان چې زر تلل نو د دوی امیر بیا دغه مقرر کو عبد الله ابن حذافه نو د ځکه وی چې د بازو امیر القمه او د باز امیر حضرت عبد الله نو دا دوی ذکر ذکر کړو حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش حدثني سعد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن علي رضي الله تعالى عنه قال دلته دا یو ټکی مونږ نه پاتې شو ويقالو او دې سریه ته ویل کیږي چې انها سریه الانصار دا سریه الانصار ده سریه الانصار ده دا د انصارو سریه ده دلته خلک ایران دي چې یو طرف ته وای دا سریه د عبد الله ابن حذافه ده امیر سوکو عبد الله ابن حذافه اوس عبد الله ابن حذافه دا خو انصاری نه دی دا خو د بنی سهم قبیله دی او بنی سهم قبیله چې دی دا د قریشو یو شاخ دی دا خو ماجر دی دا رنګي علقمه مدلجی دا ماجر دی دا خو د بنی مدلج قبیله دی دا دې ته بیا ولې دغه وایي سریه انصار خلق په دې اریان دي خکل خبره دا ده چې دا د کاتب نه غلطیا شوې ده یا دا یا دا ده چې د امام بخاری اشاره دی ته کوي چې رسول الله جدې ته چې را لیږلي دي نو څو څو سریې را لیږلي دي یو هغه سریه وه چې عبدالله ابن حذافه امیرو بیا هغه سریه وه چې علقمه یې امیرو بیا هغه سریه وه چې هغې کې انصاري دغه و دا څه ورته وایي امیرو حضرت علی وی باسن نبی صلی الله علیه وسلم اولیګ پیغمبر علیه السلام سریت ان یو دستا فاستعمل رسول الله مقرر کو فاستعمل رسول الله مقرر کو یو امیر رجلا یو سړی من الانصار د انصارو فاستعمل نو رسول الله مقرر کو په دې باندې رجلا یو سړی من الانصار د انصارو دلته بیا سړی د انصارونه دی حال دا دی چې رسول الله په دې سریه باندې حضرت عبد الله ابن حذافه دا مقرر کړی دی او اخو انصاری نو و امرهم او رسول الله امرو ک دوی ته ان یطیعوه چې دوی د تابعداري کوي د خپل امیر دوی بیا لاړل په سفر باندې یو ځای راغی فغضب نو دا عبدالله ابن حذافه غصه شو یو ځل خپل ملګرو ته غصه شو نو قال د ورته وی الیس امرکم النبی صلی الله علیه وسلم آیا امر نه دی کړی تاسو ته پیغمبر علیه السلام ان تطیعونی چې تاسو زما اطاعت وکړئ تاسو ته رسول الله ویلیو کنه چې زما تابعداري به کوئ قالو بلا نو دوی وی ولنا نو قال وی چې تاسو ته رسول الله وی چې تاسو د خپل امیر اطاعت کوي خلک وی کنه طاعت الامیر واجب د امیر اطاعت دا واجب دی نو قال دا وتوي چې خزامیر من فاجمعوا لي راغون کې زما د پاره حتبن خشاک حطب هغه لرګو ته وی چې هغه د اور د سوزولو د پاره راغون کې زما د پاره لرګي فجمعو نو دوی لرګي را جمع کړو چې را جمع کړو به یې تاسو امیر ما فقال نو د ورته ویلي امیر چې اوقید نار بلکې په دې باندې اور په دې لرګو باندې اور بلکې چې اور بلک فاوقدوها نو دوی او بلک هغه اور فقال نو دی امیر وته وی چې ادخلوها ورننوځي او ځان په دې اور کې وروغورځوي فهم نو دې ملګرو قصد وکړ چې اوس دا خو زمونږ امیر دی او حکم د امیر منل واجب دی فهم نو دې ملګرو قصد وکړ چې ځان وروغورځوي بل به رایسار که او عجیبه ټکې به وي یا خدایم په خیر کې مونږ چې رسول الله لراغلی یو او د رسول الله لمن مونږ نیولې ده د امثله نیولې ده چې الله مونږ له د اور نه نجات راکړي نو مونږ چې د لغب لمنې لرالو نو اوس په خپله ځان دغه کې غورځو په اور کې خا ويقولون او دی بوي فررنا مونږ را تختیدل یو د خپل قومونو نه ويقولون او دی بوي فررنا مونږ را تختیدل یو د خپل وطنونو نه الى النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام ته او دا ول را تختیدل یو من النار د وجه د اورنه د دې لار تختیدلی چې الله موږ د جهنم د اور نه دغه کې بچ کی خیر فما زالو نو همیشه ودوی چا به وی ځان غورځو چا به وی نه نه نه ګورې ځان نه غورځوي حتی تر دې پورې خمیدت النارو چې مړې شوې لمبې د اور خمیده دې ته وي چې د اور لمبې مړې شي هغه سکاره ماروي حتی تر دې پورې خمیدت النار چې مړ شو اور چې دا اور مړ شو لمبه دلته د امیر صاحب غوسه قلار شو فسکنه نو قلار شو له غضبه غوسه ده وی خزان مغورځوي فبلغ النبي صلی الله علیه وسلم نو ورسید پیغمبر علیه السلام ته دا خبره فقال رسول الله وی چې توره کړی دا چې داخل شوی نه دی لو دخلوها کچری دوی نه نوته وی دی ورته نو ما خرجو منها دی بنه وی را وتلی د دینه الی یوم القیامه تر ورځ د قیامت پورې څه مطلب ځنې خلک وایي چې لو دخلوها دا ها ضمیر هغه ورته راجع دی چې دا کم دوی بل کړو لو دخلوها کشر دوی ننوتې وي دغه بل شوي اورته نو ما خرجو دوی به نه وی راوتې منها دا غینا دا منها کم زمیر راجع کې بل شوی اورته کچره دا خلق دی اورته ننوتې وی نوم دق قصب پکې مړه وی او بیا به تې راوتلې نه وی دا دواړو زینو کې دا ها ها زمیر راجع کې دی بل شوی اورته الی یوم القیامه تر ورځ قیامت پورې مړه به وي ختم به وي ځنې خلک وایي نه پیل ضمیر راجع شوی دی بل شوي اورته او دا دویم ضمیر راجع دی د جهنم اورته لو دخلوها که دا خلک ننوتې وي د بل شوي اورته نو ما خرجو دوی به نه وی راوته منها د جهنم د اور نه الی یوم القیامه تر ورځ د قیامت پورې الله به جهنم ته داخل کړي وي کته دا سوي چې نه دا خو امیر دی کنه او طاعت د امیر واجب دی نو رسول الله وی نه د امیر صاحب خدا نه دی چې سوی یا به منی الطاعت طاعت د امیر تابعداري د امیر چې د فعل معروف هغه په ښه کار کې ده دا نه چې تا ته ناروا وایي د بخاری د طرز نه دا معلومیږي چې عبد الله ابن حذافه د ملګرو ته چې وی ورته ځان ورواچوي دا غوسه وخه او دی ورته ویلي ټوقې ورسره نه کولې دی اراده کړې وه چې د اور ته ځان ور وغورځوي خو د ابن ماجه د روایت نه دا معلومیږي چې دا ورسره د دغه کوله د ټوقه کوله نو یا دا دی چې هغه د ابن ماجه روایت هغه علما هغې له ترجیح ورکوي یا دا دی دا دوه واقع دي یو واقع کې داسې شی و چې هغه ټوقې وي او بل واقع کې داسې و چې قصدن دا کار د کړی باب و باس ابي موسى و معاذ الى اليمن دا بل سرنامه ده لسم کال د هجرت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دوه لوی صحابه ابو موسی اشعری او حضرت معاذ ابن جبل دا دواړه راواغشتل وی الکه یمن ته لاړ شي او هغه ځای کې یمن کې د الله دین خلکو ته بیان کې خو علاقه ولا مقرر کړي چې په پلانې علاقه به ته او په دې بل باندې بد نغی د یمن یو اوچته حصہ ده یو لاندې حصہ ده دا لاندې حصہ دې ته مشرقي حصہ وایي د مشرقي حصې ته د غولېګو حضرت ابو موسی اشعری دا د خپل وطنو او دا چې کوم مغربي طرف او د اوچت طرف دې ته حضرت معاذ ابن جبل ولېږه چې تاسو لاړ شئ او دغه قوم ته د الله دین بیان کړي د الله کتاب ورته بیان کړي باب باس ابي موسی دا باب دی د لېږلو د پیغمبر علی السلام حضرت ابو موسی اشعری له و معاذ او د معاذ و معاذ او د معاذ الى اليمن یمن ته قبل حجت الوداع مخکې د حجت الوداع نه حجت الوداع لسم کال د هجرت ته او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولګید غالبا دا دویمه خور ده ربیع ثانی ده او دا دوه کسان یې ولیږل چې ورته له دې ځای نه معلومه مو کړه چې پلانې علاقه کې به ته کار کې پلانې علاقه کې به ته کار کې دا باب دی د لیږلو د پیغمبر علی السلام حضرت ابو موسی اشعری لا او دویم حضرت معاذ ابن جبل لا یمن ته قبل حجت الوداع بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم حج تراغه ابو موسی صاحب خبر شو چې رسول الله حج ته راځي دیم بیا را دغه شو راغی حج د پر راغی په مکه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملو شو هغه واقع بر ترش حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا عبد الملك عن ابي برده قال حضرت ابي برده وی لاندې لیکي ابي برده دا د ابو موسی اشعری زوی دی خان دی مشهور په کونیه دی لکه پلار مشهور په کونیه دی دی مشهور په کونیه دی د خپل نامه د عامر قال ابو برده وی باس رسول الله صلی الله علیه وسلم اولیګه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ابا موسی حضرت ابو موسی له ومعاذ ابن جبل او معاذ ابن جبل رسول الله دا دو صحابه اولیگل الى اليمن یمن تا قال دی وی باسا کل واحد ابو برده وی چې رسول الله اولیګ دا هر یو منهما د دې دواړو نه علا مخلاف په یو علاقه مخلاف علاقې ته وایي لکه تاسو ته نن سبا څه وایې ضلع که نه ضلع نو دغسې یمن دوه ضلعې او دوه علاقې و یو علاقه یو یو ته حواله کړه او بل علاقه یې بل ته حواله کړه یو ته به یې وي مشرقي لاندې حصه هغې ته حضرت ابو موسی ولیږه او یو ته به مغربي علاقه وي هغې ته دغه ولیږه یمن هم که موجوده وخت کې هم دام دوه حصې دی نو ویلېږه هر یو د دې دواړو علا مخلاف یو علاقې ته دوه یمن چې دی دوه حصې دی په دې هرې حصې ته بیل بیل کسو لېږه قال راوی وی ولیمن او یمن چې دی مخلافانې دا دوه حصې وو دو حصې او یو حصې ته یو یو بل حصې ته بل لکه تاسو موجوده وای دو صوبې یمن دو صوبې او یو صوبې ته یو لیږه بلې صوبې ته بل لیږه خیر چې لیږلې رسول الله وسره روت او ډیر زیات نصیحتونه ورته کول معاذ ابن جبل خو رسول الله سو سو پیریم یمن ته لیږلی دی ثم قال بیا رسول الله دې دواړو ته وې نصیحت وته کوي یسرا اسانی کوي تاسو دواړه ولا تعسرا او سختی مکوي کله چې حکومت یو علاقې ته افسر را لیږي کنه نو دوی وته نصیحت کوي چې اسلامی حکومتي چې ګوره د قوم سره سانتیا کوي د قوم سره سختی مکوي داسې کارونه د قوم سره کوي چې د قوم په حکومت باندې اعتمادي ګوره وطن هغه وخت کې آبادي چې د قوم په حکومت اعتمادي او چې اعتماد ختم شي بس بیا کیسې خرابې دي نو دی ورته وایي یسرا قوم سره دواړه اسانتیا کوي ولا تعسرا او تاسو دواړه سختی د قوم سره مکوي قوم سره چې لږه سختی وشي بیا خپه کیږي نو یسر څه ښکلې دغه دی نو اسانتیا کوئ ولا تعسر او تاسو دواړه سختی مه کوئ او چې په میدان د دعوت کې کنه دعوت نو دعوت کې تخویف هم بیانوي بشارت هم بیانوي خو بشارت ډیر بیانوي یره چې چا مونږ وکړو دومره دومره اجرونه به الکه چا د دین کار وکړ دانه دانه اجرونه به دا دغه وته بیانوي بشارتونه وبشرا او زیر ورکوي تاسو دواړه د خلکو له د اعمالو د خوشخبری زیر ورکوي ولا تنفرا او تاسو دواړه تختول مکوي خلک د دین نه متختوي مطلب دا دی چې بشارتونه ډیره او عذابونه بیانول دا کم یا د خیال دي وبشرا تسمیه ده او دواړه خوشخبری ورکوي په اعمالو باندې خلکو ته ولا تنفرا او تاسو خلک متختوي د دین نه چې سختی کوي خامخه اوس یو سړی ډمان ګټ کی اجلاګان راولي نو کوس دا غ سره ډیره سختی او کې سزا و سره ورکې هغه بیا نفرت پیدا کیږي نه دا سه ورشه خوشخبری ورکاله کدا کارونه مکوا او دسه کوا او دسه کوا او دسه کوا الله بدل دا خیر درکې الله بدل دا برکت درکې هغه بشارت طرف ډیر بیانوي هغه به د زړه نه خبره ومني خیر فانطلقا كل واحد منهما روان شو هر یو د دې دواړو الی عمله خپل عمل ته اما صاحب خپل علاقی صوبې ته لاړ ابو موسی صاحب خپل علاقی صوبې ته لاړ قال راوی و ابو برده ریاضه کله نه کله به دا دواړه سره ملاوېدلم او ګوره د رسول الله دومره اطاعت کوي اې د دې زینا د دې زې پورې د یو علاقه ده او د دې زینا تر د دې زې پورې د بل علاقه ده دا یو به د بل علاقه ته ورته نه دا براغه راغه راغه د خپل اخیری علاقه دې زې ته او دې براغه راغه راغه راغه دې زې ته نو چې دې پولی ته برال نو دواړه به سره ملو شو دلته ولا یو خیمه هم والي وه په دې خیمه کې به سره کېناستل او مشورې او د هر څه به یې کول او د یو بل نه به د اعمالو پوښتنه کولې چې هلکه ته څنګه قرآن وې هغه بل ته به یې وې ته څنګه قرآن وې دا به یې کول خوند دا کوي چې اسلامي ملکي او دو صوبې وي او د یو هم ګورنري او د بل هم ګورنري زارېږه د داسې حکومت نه او دا یو ګورنر هم راشي خپل علاقې اخر ځای ته او دا غبل هم راشي مثلا اټک ته راشي او دواړه سره کینی الکه تکم د دین اعمال کې ته څنګه قران وې اول بل ته وای ته څنګه قران وې دا خبرې کوي خوند کوي خ وکانه کل واحد منهما ما وی د خپل ذمہواری ته ګوره امید ګولا رسول الله وتوی د دې صوبې ته ذمہوار دین بیانواو دی بل ته وی د دې صوبې ته ذمه وار ته ورته دین بیانوه نو ما وی دی دومره اطاعت کوي چې ما خپل ذمہ واری کوي چې زه د دې علاقې نه دې علاقې ته نوزم اسې نه ذمہ واری کې کمی راشي دا بل وی زه د خپل علاقې نه بل ته نوزم نو دلته ما وی په پوله ولا دغه کړی و خیمه جوړه کړی و دا دواړه براله د خیمه کې بکیناستل ها وکان کل واحد منهما او هر یو د دې دواړو اذا سار شکل واغت فی ارزه په خپل ازمکه کې هغه د ته چې کوم علاقه ملاو شوی و او په هغه ازمکه کې به ته او کان قریبا او به دې نږدې من صاحبه مخبل ملګری ته دا, دا یو براغې راغې د خپل ازمکه ته او د اخر ځای ته براغې دلته دا بل به راغې راغې راغې هم د خپل ځمکې اخر ته په دې پوله به سره د دې دوو صوبو چې کومه دغه وه حدبندي وه دقلته به سره میلو شو نو احدث به دوی به نوې کو په دقه ځای عهدن ملاقات عهدن ملاقات سره میلو بشو خ فسلم نو دی هر یو به سلام واچو علیه په د خپل ملګری دا د دوی طریقه وه په ورځو کې یو ورځ ده دقسې حضرت معاذ وی تورګه راځه زه د خپل علاقې هغه پولی له ورزمه چې ابو موسی اشعری صاحب سره لګ دغه شمه ملاو شم فصار معاذ نو روان شو حضرت معاذ ابن جبل فی ارزه په خپل ازمکه کې چې هغه کم د د صوبه وا او لاړ قریبا نږدې من صاحبه هغه خپل ملګری تابع موسی چې ابو موسی معاذ ابن جبل په خپل ازمکه کې را روانو را روانو چې کوم اخري پوله وه هغه ته راورسید هغه د ابو موسی اشعری صوبې پولی ته راورسید نو دغه د دې ځنه مخکې راغلی ابو موسی اشعری مخکې راغلی نو فجاء راغی او یسیر را روانو علا بغلته په خپل کچره معاذ ابن جبل په کچره سورو او د دې خپل ځمکې اخر سر ته راغی چې راغی ما وی ابو موسی اشعری مخکې راغلی دلته حتی انتها تر دې پورې چې دې رو رسید الیه هغه خپل اخیری پولی ته چې راغی وایزا هو جالسون وایزا هو جالسون دا څه دی کنه دا څه دی دا څه دی کنه و اذا هو جالس اوس دلته دا ډیر مختصر دی دا روایت ډیر مختصر کړی دی دی میلاو شو د ابو موسی اشعری سره ریاضه چې ابو موسی اشعری سره ملاو شنو ابو موسی اشعری التناستو دا نه چې معاذ ابن جبل ناستو و اذا هو پس ناګنه دغه ملګری صاحب جالس ناستو وقد اجتمع الیه الناس او راغون شوی او د ته خلک چې د اخیری پولی ته معاذ صاحب ورغی چې زه ور دغه سره ملاو شم د ابو موسی صاحب سره نو ابو موسی صاحب هلته کې خیمه کې ناست و د خپل ملګري وسره را جمع و چې ګور اوس یو سړی دی او دا لاسونه ولا په سټ کې تړلې دي وایزا رجل ناکنه یو سړی عنده د ابو موسی سره ناګنه یو سړی و عنده د ابو موسی سره دا یهودي سړی و قد جمعت یداه چې راغون کړی شي به دواړه لاسونه داغه اله عنقه سټ داغه ته داسې معاذ ابن جبل راغی ابو موسی اشعری ملاوی دوله چې ول راغی ابو موسی صاحب ناستو ملګری تی راتاو چې ګورو اخوا یو سړی دی او تړلې شوی دی دا لاسونه ولا په سټ کې تړلې دي ها جمعت یداه راغون کړی شی وو دواړه لاسونه داغه الی عنقه سټه معاذ ابن جبل د ابو موسی نه تاسو کوي چې دا څوک دی دا سړی چې دا لاسونه مولا تړلي دي فقال له معاذ نو اوی ابو موسی صاحب د معاذ ابن جبل تاسو خو ویلو کنه چې د ابو موسی اشعری نوم سره عبد الله ابن قیس وتسوی یا عبد الله ابن قیس اے عبد الله ابن قیس ایما سره دا ایما هاذا سوق دی دا دا سړی چې دا تا تړلی دی دا سوق دی نورست روایت کې به تفصیل راشي وی صاحب دا يهوديو اسلام راوړو خو د اسلام نه پس چې دینو ثم ارتد بیا مرتد شو اوس مرتد شوی دی چې مرتد شوی دی ما گرفتار کړی دی او لاسونه مې ولا تړلي دي نو قال ابو موسی سه وته جواب کی وی هاذا رجل دا یو سړی دی مسلمانو او کفر دی کافر شو بعد اسلامه پس د اسلام نه مرتد شو لاسونه مې ولا تړلي دي وای خا مسلمان دی او مرتد دی او لاسونه دی ولا تړلی دی په خدای قسم چې در کوز نشم چې کمې پورې ته دغه نیوالی سر نیوالی څنګه مسلمان دی او دی مرتد شو ابو موسی صاحب ابو معاذ ابن جبل وتوی په الله قسم چې تر داغه پورې در کوز نشم چې د دې مرتد نه دغه نیوالی سر او ته وای سیبم دیل می تړلې چې دغه ته وام سر وای نه نه نه پیاله ته سر و بیا در کوزیږم قال معاذ سیب وته وای لا انزلو زبا در کوز نشم حتی تر دې پورې یقتل چې دې دغه شي د مرتد قتل شي مسلمان او مرتد شي دا ځمکه دونه منحوسه شي چې په هغې کې قدم کې ښودل هم نه پکار په خدای قسم چې دا مرتد په دې ځای کې ناست دي چې زه په دې ځمکه باندې دغه کېننم قدم فانزل تراکوشه قال هغه ورته بیا وی معاذ چې ما انزلو زنکو زیګم حتا یقتل تر دې پورې چې دې قتل شي ابو موسی صاحب خپل ملګری ته امر وکړ او فامر به سده هغه ته امر وکړی شو فقتل او هغه بیا قتل شو حضرت معاذ او ابو موسی اشعری چې رسول الله لګلو دې دغه د پاره لګلو د دعوت د پاره چې تاسو د خلکو له دعوت ورکې او تاسو مخکم یو ویلو یو دعوت ته یو سوال لخه دعوت دې ته وایي چې توره د لاس کی او دعوت ورکې چې مونږ کوه مانزل راځه جمع ولاړه دا استاد دکان کولاو دی ولی دا توره د لاس کې او د سره د نن سوا د لخته د سره دا د توت لخته نه ده او چې شړق ته وباسي چې د سور بچیه دا دعوت دی یو دې سوال نن حالت داسې راغلی دی چې موږ دعوت نشو ورکولی او که دعوت ته ورکوه هو خلک به وایي دا دشګر دی او دا دغه دی نن ټول سوال دی ښه مینا د لمانځه له راشه ای لږ راشه د دین خبرې ده دا دغه دی سوال دی د صحابه او دعوت دا چې بس دغه لاس کې یو لاس کې ډاله او بل لاس کې توره او شا باندې چې دینو نظر دغه او دعوت د دین چا به منله خاو که چا به نه منله خراب پېته استي نو حتی قتل حتی یق فامر به نو ابو موسی صاحب امر وکړ فاغه فقتل هغه قتل شو بیا وی چې اوس د ازمکه بختور شوخه د الله د دین د پاره چې په کوم ازمکه باندې سړی قتل شي د دین مبارک ازمکه بلنی فثم نزل بیا راکوشو چې راکوشو سره خبرې کوي ما وی عجیب خلک دي څه سوچ دی ثم نزل بیا راکوشو مونږ خو چې سره ذمہوارې مونږ ته ملو شي نو دو ذمہوار چې سره ملو شي وی تاسو نه راوړي او ګټلې بل وی تاسو نه راو ګټلې هغوی به داسې وي ستا ته څنګه تلاوت کې گورنر صاحب ته کم څونه تلاوت کې بل به وي گورنر صاحب ته څونه تلاوت کې خ فقال يا عبد الله ما صاحب ورته وي اي عبد الله د ابو موسی صاحب نامه د عبد الله كيف تقرأ القرآن تسنګ به قرآن مجید قال اتفوقه ویزه وار په وار ویم دا تفوقا په وار وار په وار وار ویلو سره اتفوقه زه په وار وار ویم تفوقا په وار وار ویلو سره زه داسې چلو کوم ما سلطان منځو کوم نو لږ تلاوت وکم چې څومره کولی شم مثلا یو سپاره بیا وده شم بیا راویښ شم بیا را پاسم یو سپاره ویم بیا وده شم بیا چې را پاسم بیا سپاره ویم بیا وده شم داسې نمبر په نمبر ویم وار په وار په یو ځای تلاوت نکوم که په یو ځای تلاوت سړی چرته کولی شي اتفوقه زه په وار وار ویم دا تفوقا په وار وی ویلو سره لږ تلاوت وکم ودشم بیا را پاسم لږ تلاوت وکم بیا ودشم بیا را تلاوت را پاسم تلاوت وکم لږ ودشم یاد خیال لري زه داسې کوم نو ابو موسی سه وته وی مانه خو پښتنه کې نو فكيف تقرأ انت يا معاذ ته څنګه تلاوت کې معلومیږي د شپې ګوره تلاوت ضرور دی ښا د شپې تلاوت ضرور دی فقال نو قال څنګه دی قال ابو موسی وته وی چې فكيف تقرأ ته څنګه وی انت ته يا معاذ اي معاذ معاذ ابن جبل ته څنګه تلاوت کې نو قال هو ورته وی زما خدا طریقه ده چې ماستن منځ کوم او دشم چې سونه زما د خوب وخت دی هغه ټول خوب وکم چې د خوب وخت می پوره شي نو بیا را پاسم او دسو کوم او خپل تلاوت شروع کوم زه داسې کوم قال معاذ صاحب ورته وایي انام اول اللیل زه وده کېږم په اوله شپه کې په اوله شپه وده شم چې په اوله شپه وده شم نو بیا فاقومو په آخره شپه باندې زه بیا راپاسم چې راپاسم ما خپل خوب پوره کړي وقت قضیت جزئی او حال دا دی چې ما پوره کړي هغه خپله حصه من النوم د خوب اوله شپه کې وده شم د خوب مې چې کوم حصه ده اما پوره کړي بیا را پاسم خپل او دسو کما تلاوت شروع کم فاقرأ ما دا غین پس بیا تلاوت کوم د هغه كتب الله لي چې ما تعالی پاکم مقرر کړی د دیندارو خلکو او د طالبان نه دي چې هغه د علم دین شوقیانی وی د دوی چې تلاوت او کتاب کتل څنګه ثواب دی نو دسې د دوی خوب هم ثواب دی خیال لري دا خلک وی کنه د علماو خوب او د پیرانو د بزرګانو خوب دام عبادت دی ناغه دا مطلب دی چې طالب دی دولس بجو پورې هغه خپل سبقونه زوت کړو زوت کړو زوت کړو نو دی وی چې زه راشه طالب او سودشه چې سبا له بیا خیر سره لګ بیا دغه تکړه د سبا سبق د پاره دی ودی شي دا خوب هم طالب بدغه کوي چې الله مال دی لا چر راکي بیا به د ورځې دولسو پورې سبق ووایي نو چې ووایي ډوډۍ به وخوري نو بیا به وایي طالبه ځان سره به وایي لږ د درې بجو پورې دغه شه اوده شه ولې اوده شه چې د دریو نه پس بیا سبق سره زود کم نو د طالب چې څنګه هغه سبق ویل هغه د غي عبادت نو داسې د خوب هم عبادت دی پیر صاحب دی بزرګ دی تقوادار دی هغه د شپې تهجد کوي نو دی وای ماسوتن تاسو هم دسې وایې اوده کېږم مثلا د دوو بجو پورې هلکه دا تاسو وایې که نه وختي اوده کېږم هلکه خبرې مه کوې بچو ته وې اوده شئ چې بیا دوه بجې راپاسې چې بیا تکړه یې خوب هم پوره دا د دوو بجو پورې خوب دا ستاسو عبادت دی لکه څنګه چې د دوو بجو نه پس تر پاسه او تهجد تا دغه کې تهجد الله دا غي اجر درکې د څه د خوب هم درکې ریاض ابو موسی ابو دغه سوی معاذ ابن جبل وی د شپې پاول کې ود کېګما اخر کې را پاسم څنګه چې د دی را پاسېدو زه د الله نه طلب د ثواب کوم داسې د دی اوده کېدو هم کومه لکه اوده کېږم دی دپاره چې لږ دغه دی طاقت ومومم چې بیا دغه وکړم تلاوت فاحتسبو زه طلب کوم د ثواب نومتی د خپل اوده کېدو الله نه د خپل خوب هم طلب د ثواب کوم کما احتسب لکه څنګه چې زه طلب د ثواب کوم قومتي د درې دو زما وای دا خلک نه وخت دی